حیله جوړول د عامل عامل سوی کنا چا بچا مقرر کو ده لکو ته پر چلاوله بنده کنا عامل آوه تویل شی سعی آوه تویل شی مصدق یا جه کم ده کنا آوه تویل شی دا دې دې پر چالوال جوړوي کنه خلک نه زکوتی نه ټلوي خو دې دې پر چالوال جوړوي چې خلک هدیه او تخفه ورکو کنه شان صحیح کنه شان له یو خدای له دې دې پر چې هدیه ورکړي شي دې ته کنه بیا دا هدیه و خستل دلته چې کیم دی کنه دا نه دی راوی ده وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ابو حميد الساعدي سيبري دي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم عامل مقرر رسول برک یو سرای پیغه حاسبه محاسبه وکړه رسولم برکه د سره کنه ایسو بیا ور سره وکړلو کنه بیا دوی پانډې وروړي قال اې دغه ابن لودبیا ویل دی عامل چې هاذا مالکم دا پاند خدو کنه دا توس مولا بیت المال دا صدقې دي زکوتین دي دا توس دي وهذا هدیه نو دا هدیه مو ته کنه خلک خپل مو ته ورکړي دا مو دا پاند کنه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک دا فرمیلا چې دا هدیه دې چې وخستی دا د عامل ولې دی وجنه دې وخستی دي کنه کنه کا عامل نه وو نه مر پر پکر شنو سو عامل نه چا ته تخفی در کوله نه در کوله د عامل ولې دی وجنه در کړی دي عامل ولې دی وجنه ولې در کړی دي زکات چې یلا دا وجه په زکو ته سره تخفیف مخفی پرتاو کو دا دې وجنه در کړی دي کنه شدا ته چیرې دي کنه فإني استعمل الرجل منكم على العمل زه مقرروم یو سړی په توسه شي على العمل په یو ډیوټي باندې مما د هغه ډیوټي نه والله نه الله والله ني الله چا وکمان ګرځا ولا د مولا خدای تک په هغه ډیوټي باندې تاسو ته سپورټ کوم فیاتی بیا روشی یو قاضی تو سے فیقولو بیا تاکی سے کچھ حاضر مالکم و حاضر حدیتن او بقرتن یا په دغه نه پوس ورا هوی له خوارون چې دغه د پر باندې دلوي او شاتن یفسوی تیارو چې هغه بغبغای کو کنه سی افسکه چې کنه داس داس کو تیارو دې ته ویل شي کنه شم دا زمي دې سړي چې باندې دي کنه شه دې ته ویل شي خوار دا دې غوې مشه غاته ویل نار ته ویل شي یا نارو ولا روغای دې یشره بڑبڑی ته ویل شي کنه شم اوا لیدل شو سید سترګې وار لیدل شو سید غزه خدا پاک ہے تو په حکم سے میں کیم سید په غزار ودل او کیم سید په سترګې لیدل او عام ورثه و د خلق دا غنا سا بصر عینیا و سمع اذنیا دا مصدرین علی غنا اغا اغا مبصر د سترګې خپل او مسموع د غزا خپل دا مخلا پاک ورثه ولو یو دا بیا رسول مبارک کول شو اللهم هل بلغت بصر عینی و سمع اذنی کنا او یدا د صحابی کول د صحابی سکته ته وکسا ابو حمید نے سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ دے اغه کول لکنا رسول مبارک ول ته اللهم هل بلغت کنا بس پدې دی باندې د حدیث ختم شو ابو حمید سعیدی وی چې بصره عینیا یعنی بصر عینیا و سمع اذنیا مزی سیغه رسی کنا دا بالکل لیدل دا رسول مبارک د سترګې د مو چې دا, دا کیسه کړه مو سترګې لیدو و سمع اذنیا واردل کړی دی د خبره د نه کې شه د مو کنه ته سترګې مې لیدو په غزه مې ارویدل چې دا خبره کړه کنه په خاطر شو نه کنه شم چه داغا یوا کام لاز زرا دا ریپی ورکو یوا ریپی کام لاز زرا دا دا ریپی ورکو کنشا او بیا سمرا پوتے شوی یوا بنده لاز زرا پوتے شوی کنه جه بشل زرا کریه وی کنه خو یوا کام لاز زرا چه ورکو خو یوا بنده لاز زرا پوتے شوی کنشا دا یو غون لاس زراری پی ایده پو بدل سه دا یو اشرفای ورکو کنشا صدا یو اشرفای دا ورکو و ته چې کیم ده کنه یو بنده لاس زره د رحم د سپینه زره دی پی پرو کوي دا سره بدل کړي کنه دا بیا سر شو و تور هو په مو باندې دی هله کوم کا بس کو داری پی مت دا دینار وته ته در کو کنه دا تو کا بس کو کنه شو ایز نه هغه یو بنده لاس زره په دیوا سفید نه وکړل کنه په دیوا سفید نه بدل کړي دراو مې کړي خو مزګه همه ته نه پسې مړ کړی دی یا په شلو زره روپۍ مې دنه کړي ده اس که چېرې مثلا ګاونډي یې په شفا سره غوړي که نه بیا ده په سمره باندې وخلي بیا په شلو زره روپۍ یې په شفا سره وخلي ځکه ده د لاسې زره خو مو دنه کړي ده په شلو زره روپۍ باندې اس دا یې منع چې وخلي په شلو زره روپۍ باندې ویلې منع په شفا سره وخلي بیا دې ته ګاونډي چېرې زره نیوای شي چې وي د لاسې زره ځکه ودا په شلو زره باندې وخلي که نه شه ها دا هو دوه کینه ګرونا شو کنه لکه لاک باندې ویوستای دا په دواله کا ویوستا و خلی په دواله کا ویوستای په سلویر برا ویوستا و خلی دا هو دوه کینه ګرونا شو کنه شا یا دې ته زړه نشي نو غیر غریب ایسو به هکه او خو دې باور نه ور بدل کولو دا سیالي وته جوړ کولو کنه چې دې هله دې وجنه چې کینه کنه دې غریب ور بدل یې کړو زکه چې کینه چې زړه نشي وته نه وای چې بل کپرې دا ورکه شو پاکه ورکه نو کې کنه دې زړه نشي وته نه وای کنه شا وجمه راګه اچھا جی بار حالا دا دی شو شفیع حقی ور بدل کرا نه دا خو اس دا خو جی کم دا دی صبت دی شفیع دی حق نا مختا جی کم دا کنا دا چال جوڑ کلو ولوڑی دا دی شفیع حق ثبت نشو دانا جی ثبت یو خو ور بدل یو کلو لوڑی ثبت نشو دی شفیع حق او یا ثبت دا خو اس فقلا مرزی چنو غوڑی دی خونده ور بدل کرا خو دا اخلی کنا شا فاین طرف شفیو کچر مثلا مطالبه کو شفیع ده شفیع اخذها به عشرین الف درهم ده یو خلی ده لرا پشل ذراری پی بنده و ایلا و که پشل ذراری نو غریب علا سبیل رفع علا داره نسته احتل یار کانا نسته یار احتل ده پر ابده کیر پو خستره بنده چرا کیر ده یو خلی کانا اچھا جی دا خود داش ایز بلا خبر ادا کسی ہو چه بده صورت شه ده کیر خو مشتری و خستو کنه و خستو په سمرا دی پیو خو بیا په شل زره دی پیو په شل زره خو بیا ته څنګه ورکړ یو کم لاس زره دی پیو ورکړ او بیا یو باندې لاس زره په بدل کې صفای ورکړ کنه خدا مله چې یو صفای او یو کم لاس زره دی پیدا ورکړ کنه ایر خدا نو خاص تک ایده مشتری نه ذکر چا په شفا هونه نه یوړو او قبل جب استحقاق سره نه یوړلو تو دوا په وکړه چې ګره دا کېرو په دې موده دا چا درواله خرڅه مشتری رائی دو جنو چه بیعت ورا پاس کو بیعت سمر ور کری کنه ور کری ها شاید بیا په دې صورت کې چې آی په جواب شي او بیا مثلا دای ته سمل دا واپس کوي سیمر دی کوي واپس کوي وی چې دا بیا به اثر نه دو متدای چې واپس کوي دا کنه دا یو شل زره دی کوي واپس کوي اگر کا وخت چې سیمر دی یو کام لازر او یو شفای وخت دا کنه خدای واپس کوي سیمر شل زره دی کوي واپس کوي دا چې کار کومه دا نه په شل زره دی کوي باندې کړه وکړه فإن وجدا بهذه الدار عيبا كچره من دلو مشتري ده غير سر عيب ولم تستحق او باستحقاق سر نشي وړل فإنه يردها عليه دا مشتري او پس کوي ده کر عليه بده بهي بده بهشين الف درهم من بشر زراري في سر شر زراري في ده بخاري قال ابو عبد الله رحمه الله ولد امام بخاري سيد فاجاز هذا الخداع بين المسلمين جاء بل اليد بعض الناس دینه داغه دوکا پر منځ مسلمان شه مسلمان پر منځ شه دا دوکا دا دی جایزه بلی دو او دې قال نبی صلی الله علیه وسلم رسول برکری چې بیو المسلمه بیا د مسلمان خو داسې چلا دا او داسې چې نو مرض وی پر مبیا شه ولا خبثتا ونو حرمت وی کنه چې مثلا نو حرمت وی بشه چې کیم دا کنه خرڅول یې نه وی جایز ولا غایلتا ولوی چه کم ده کنا حرکت ده اغه مال ده مشتری وی چه مشتری مال ده کم ده بده سه حرکه دی او زیکه دی کنا شا لانه دا وی نوی دا خبر ستینا ده دکه دا غیبینا ده مرزینا دا وی نوی بسه بده مبیعته و دیر خدای نه دا ده ایسه دا چه کم ده دکار و بلا کنا شا ایده بازنا زین دا دکا ایده تا چار وار سر جور کرده کنا وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شريد ان ابا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا مساومه وکلا مساومه دا معنی چې ریټ کې سره مقرره وي کنه د سعد بن مالک سره د یو یو کټه به 400 مسکالن په سرور سره مسکالې باندې کنه سرور سره مسکالې باندې نه ورته کړی دا ورته هو په پیر یالا دا نه ورته دغه د سره په 1500 مسکالې وای په نام درنه ورته وته چې کیندا دا غزنه و صحیح کنوی که دا کسان و چه رسول برک کری دی چه الجار احق بی سقبی هی کنا موی تو تنوه در کری دا کتاب می در کری آنو و الور می خبر کرانو وقال وداوی که لولا انی سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم که چلو منواری دی رسول برک نا یقولو چوی چه الجار احق بی سقبی هی ما آتای تو کموی دا کتاب و در کری تو بسم الله الرحمن الرحیم کتاب التعبیر دا کتاب دا بیان دی رشتینی خبینا الرؤی الصالحه تاوی تاویل شی الرؤی الصادقه تاوی تاویل شی کنا رؤیا یو کسی رؤیت تا رؤیت و یوا رؤیا دو بلا رأی دو کنا شا رأی رأی دا دی عقل لیدل تاویل شی عقل شی تیو شاید تمالیم شی کنا دا دی عقل لیدل تاویل شی رؤیت دا دی سترگی لیدل تاویل شی رؤیا دا دی خیب لیدلی تا ویل شی کنا جا با خیب شی یو شایو وینه کنا او بیره رؤیا دی خیب لیدلی تا ویل شی رؤیت پوی شیع دی سترگ لیدلی تا ویل شی و رعیه دا دی کم دا کنا آغا دی دماغ و دی عقل لیدلی تا ویل شی کنا سام او بیره اچھا جی رسول براکا د پیغمبرای نه مخ د مخ ساواره والده ته چې کیم ده کنه رښتینی خبینه دا ویلی دل کنه صاحب لکه مثلا شپږ میاشتې پرې رسول مبارک د خدي نه لیدل کنه شپږ میاشتې پرې او شپږ میاشتې پرې دین اورسې به پیغمبري ته ملاو شو بیا چې پیغمبري ته ملاو شو کنه مکه مکرمه سره سکولا تر کړی دي لاس کولا دا دیار لاس کولا دیار لاس کولا مدینه منوره ته لاس کولا لاس کولا او دیار لاس کولا درویش کولا دا ټول د نبوت زمونه درویش کولا دوه ای وحی چه وحی ده خدای طرفنا پر نظر ده نبوت پیغمبری ده طول از منا درویش کولا دو کنش درویش کولی ندی درویش کولی ندی ای دینا که نیم نیم کولی نجور کش پیش پیش میاشتی درویش تینا سی جوریش نا ده درویش درویش خو کولی ندی ای ده درویش تینا چه کولی نا چه پیش پیش میاشتی جوڑا ده ده شپیش بنده سرویش ده جزه ده نبوت نه شپیش بنده سرویش جزی نه ده نبوت ده ده تقسیم یه چه وکر درویش کلی نه دی کنه شپیش پیش میاشت بنده چه تقسیم که سلور کم پنزیز ده نه جوڑه جی کنه شا و شپیش میاشت خو یو جز شو کنه ده کنه ده یو جز یه شو کنه یو ده ده حدیث چه کم ده کنه یو مطلب ده کنه شا تس پر سیده دا هو کوم برهینا مقصد منا دو کنه دو مقصد منا په دیوا سے دو چیروا ها دیوا سے دو نو خدا کدا هی رسول مراد کی سره تکری وی یا پر صحابی نه ورته وی کنه شا ویری کنه هدا پوسی دا وکلی وی کنه چې علم ان عائشہ رضی الله تعالی عنها لم تدرك ذلك الوقت فاما ان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابيا اخر كان ویشو دا کن یعنی اخلا دو پده وقت شنو وکان لا یرا رؤیان او رسول برک چنویلی دلو خیب الا جاعته مثل فلق صبح منگر اکلوه دا خیب دتا پا مثل ده اغی چه کم ده کنا روشنائی ده سبو لکا روشنائی ده سبو سدو کنا شا اغی بنده بلکل چه کم ده کنا وزیح بتا سلو کنا شا رشتینا کدوه فکان یاتی حرا ان بیا ورسول مرک تلوی چه کم دکنا غار حرا تا تو بیا دی کنا حرا یو جبل دا یو غار دا پا دی غرسو یو غور و کنا غار حرا دا تاویل سی کنا نو بیا دی ایده بیا رسول مرک تلو دانا بوت نمخت کنا شا فیتحنس فیه بیا رسول مرک تحنس کرلو پا دی غرسو کنا تحنس چا چا نقر ورسدل د حق حق نه جبرائیل علیہ السلام مراد ده کنه جبرائیل السلام سره وهو في غار حرا فجاءه الملك في بيرول ده ملائکه په دغه غار حرا فقال بملائکه ته چې اقرا بیا بیا دا ته نه په باندې ویل کنه سا دا یا هو دې کیم نه کنه دا مخشه کتب سوی کنه مخشه کتب آیا دا وسل کې تراوسه وسل ویره کنه په دغه حالت باندې کنه په دغه حالت باندې وفات شو کنه او دا سره وفات شو ترجو خو بوادره چې تر ځل بوادر ده د بوادر ده غیش دا ویل شي دا ده مغزی و ده یې په درما صدا کې شته دوکان دا تر دا کنه شدا کې شدا تر دا کنه شای ډورا حتى دخل على حديجة رضي الله تعالى عنها رغلو خير تجر دخل شو بحديجة صحبه بنده فقال برسول برکت اوصل مچه زملونی زملونی پټ کئی مولارا پټ کئی مولارا په دې واسه نصرانیت دین حق وکړه شا پیش دای داخل شو وکانا یكتب الكتاب العربی او دای چې لیکلو چې کوم دا کنه کتاب عربی کنه عربی باندې دای په یدو کنه شا فیعد عبرانی جو باندې په یدو عربی باندې په یدو فیكتب بالعربیه من الانجیل به لیکل کول په عربیت سره د انجیل نه ماشاء الله ان یكتب وکانا شیخا کبیرا قد عمیا چړین سو په سترګې باندې فقال له حدیجه ابن حدیجه هذا النموس الذي دا هغه چې کیم ده کنه ناموس ده ناموس د جبرائیل السلام دنه مراد ده صاحب سر چې د پیغمبرونو درځه کنه چشتانو دا هغه ناموس ته اون دره علی موسی چې الله دل کړه شو په موسی علی السلام باندې کنه دا په توګه نه ملائکه چې کیم ده نازل ده پیغمبري دا دې ته ملاو شو یا لیتنی فیها جزعنا دا جزعن منصوب ده دې فرغه چا ورکا ابن نوفل دا یادلش کی اسراوه کنه دا وفات شو دیلا ده خدای پاک طرفانه چه کیما واقعی اکتلال آواقعی بان شوا رسول مرک تا قرآن شو چه سو وکر دیر ورا ویدا کا سکلو چیارا چیرے غر سار تا چکشا کانا سا غر پیسے سیکھے تا کانا اے دینا زون الوطی لوا چه بڑش یا جبرائیل سلام ضرور چه سنا تا سکے کانا سا ویرے کانا اے دیتا ہوئے بیا در گوش بیا دا چې کیم نه کنه خراب شو ډیر مینده چې کیم نه کنه دا خراب شو خدای پاک پیغه کسی شه چه آغا چه کم ده کنه رسول یه دو میشت ده کنه دا ده حدیث چه روی ده امام زهری صاحب ده کنه دوکسا دا ابن شهاب زهری بی نی کنه دا ابن شهاب زهری صاحب دا دا اده دا سکا ورسلت ده فیما برغنا پیغه کسی ده چه بیت رسولی ده چه با وسطا سرا پیغه چه دا کسا دو کنه دا کسا چه حتی حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضنن حتی که چه غمجان شو رسولم بلک کنه دا سه غمجان عدا منه مرارنا عدا پستانی سره کنه شم عدا منه مرارا دا عدا ده عدو نه دا عدو منډه والے ته ورشي چې منډه والے منډه والے رسول برک دیګه غام نه مرارن سه وره منډه والے دو کنه نو ویل او کا په جمع سره شي کنه حد غدا منه غدا منه غدا بیا غدوتون نه غدوتون سبو وخت وصله ته ورشي کنه سبو وخت تلل دغه چګه هته د غره سره د سیکه د غره سره قریب شو لکه یلقی نفسه منه د پر چر وتری زرا فل لګرا تبدله جبرائیل ظاهر وشو د جبرائیل سلام فقال ته یا محمد صلی الله علیه وسلم انک رسول الله حقا تاسو چې سره کارته په حق د خدای رسول یې فیسکن لذلک جاشه بیا دې کیم نه کنه خراب شو دې کنه بیا دې کیم نه کنه خراب شو دې قول د جبرائیل سلام دی وجنا جاشو نفس دی ده کنا نفس دی ده دا نفس دی کم ده کنا آوه کرد شو و تقر نفسه او جه کم ده کنا پارام بشو جه کم ده کنا نفس دی ده کنا فیر جو بیاوی رو پاس شو فیضا طارد علی فترت الوحیه سواده چه بیا وزا شو بدبنده دا سستی ده وحیه کنا من الرجل الصالح دیغه نیک سړی طرف نه چوي دا جزء من 46 جزء من النبوت دا یو حسادو د هغه شپږ باندې او یا وه حصے د نبوت نه کنا بهر حال یا هو چې کیم نه کنا دا سویا چې لکه مثلا نو الکه مو چې کیمه کی سایت او کړل کنا هغه کې څه شپږ باندې او یا وه و زرا وی چې نه د عدد علم یو خدای پاک ته چې د عدد یې ویل وشاله دا دې پر اسه او په غو باندې نه پیږي کنه شا دا ویل د عدد وشاله او زرا وی کنه شا چې اصل څه چې کیم نه کنه د نبوت او د پیغمبرونو علوم چې دي کنه علوم دا غاج سلویر کم تنزیف دي کنه شا ان نبی دې پرا د علوم ذریعه د علوم ذریعه د نبی نبی دې پرا چې دي کنه دا سمرا دي سلویر کامه تنزیف دي باب الرؤيا من الله یو رؤیا دو یو حلم ده کنه سا رؤیا دا غا چه کم ده کنه ریخ خفته یو سیده ده خدای طرف نه یو حلم دا دا غا سیده پرگنده کسی بدا خیب شکی دا ویه چه دا پرشان ده کدا شیطون طرف نه و بی کل حدثنا احمد بن یونس کل حدثنا زهر کل حدثنا احیا و هو ابن سالم قال سمیت ابا سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت ابا قطعت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤيا من الله معنی الرؤيا صالحه من الله والحلم من الشیطان دا پراګندا کې وینا څه دی کنه دا شیطان طرف نه وی کنه یو محبوب خې بي یو مکروه خې بي کنه ها رؤيا صالحه محبوب خې ته ویل شي او حلم دا مکروه خې ته ویل شي چې بعد چې خپا دې کو پریشان دې کو کنه هغه ته ویل شي دا شیطانی وسوسه وی کنه اچھا جی وابی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا علیس قال حدثنا ابن حد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم الرؤيا سواد جوين يقال ذو رؤيا يحبها شدای محبات کو دے گرو یہ سلام نے خاص ور فیلغا هي من الله فليحمد الله عليها لا اذا فی حمد دان کو بدے رؤيا بند ولی يحدث بها وشخيذ دے بدے بند بیا جاوی دے کو بند چرخ و اذا راى غير ذلك مما يكره جباد یہ گانی کنا فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها فنالا وړي په خدای سره د شر دې نه ولا يذكرها ولا ذکر کوي دې لاره احد ايچ ته فإنها لا تزور دا خیر صدا کنه دا ضرر دې نه کوي کنه شم باب باب الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوت وبي قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير واثنى عليه واثنى عليه وسنا وليده مسدد علیه بده عبدالله ابن یحییٰ بنده بده اخبر ایسوز بنده چه ده مو ایسوز ریخ سرائی و سکار سرائی ده معتمدن علیه سرائی ده او لقیده دل یمامه دا مصدد یی کنا چه زمل او شوئے دیگه عبدالله ابن یحییٰ سرا پا یمامه شهر شه کنا دیور سرا مل او شوئے شا بار حال مصدد دیر نکل کئی دا عبدالله ابن یحییٰ نا عبدالله نکل کئی نبی دبلرہ بلنا چه یحییٰ ابن ابی کثیر دا قال حدثنا ابو سلمة عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارؤي الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبسق عن شماله والقدة كبير كيل طرف أخبر دفعين لا تسره وعن أبيه قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه سمع انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه باب باب مبشراتنا باب المبشرات اغا زری ورکوین کی کنا دینا دا نیک خبینا مراد دی که مبشرات چر پر اغرا دا دینا دا رشدینی و دا نیک خبینا سری کنا دا زن مراد دی وفي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوه الا المبشرات دا زری ور کوي چې خبينا سدي کنه دا د نبوت دا علم پوتې دا کنه نه را د نبوت ورم سدي کنه انا دی پوت قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه باب رؤيا يوسف عليه السلام اغه خیر دی یوسف علیہ السلام سو کنه شم اخیر دی جری دلاو چه یوی لس تیری وی چه کنده شمس و کمری متا سویدا و لگا و لکنا یا جبلو رو تا چه دا خیب شاما و رینه تا کنا شام و قوله تعالی اذ قال یوسف لعبیه سواح دی چه اویل یوسف علیہ السلام پلو رخ پلتا یا بات او بابا جی انی رائی دا حضا آخر کوکبا مولی دلی دی یوی لس تیری و شمس و کمر مالی دلی دی رائی تو هم لی دلی دی مدیل رساج دین علی وقوله دا قول دی الله پاک لوی چې فلما بلغ ما حسا یا سو وخت چې ورسېدل د سره منډه ترړې تا کنه او باندې ځون شو مزدیری شو منډه ترړې ور سره والا شو کور کاروباري ور سره کړای شو کنه قال بیا چې کیم دا کنه په دې شیخ په دې درته وته چې یا بنا یا ان یرا فی المنام انی ازبح کذا فبینا فخیف جزا الله تعالی فانظر ماذا ترى کنه الى قوله انا كذلك نجزي المحسنين قال مجاهد فدغه آیات کې یو ټکر وغلا فلما اسلم فلما اسلم وطله للجبين کنا دا اسلم او سلم اې دې دې غره یو معنا قال مجاهد مجاهد ویل چې اسلم سمرا سلم ما امر به تسلیم کړو دی هغه چې امر کړه شو دی دې سره ته په خیر ته په کیمسی باندې کړه داسې لیلۃ القدر د شپې مطالعه کیا چې کله کنه صحابه کرام په طریقه د توتو سره خبینه لیدلې وی کنه وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الله كان قيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان اناسا اورو ليله القدر سخالق کو ور لیدلې شو دې ته ليله القدر في السبع الاواخر په دې او اخر نه د رمضان وان اناسا اورو سخالق داسې چې ولې دې شو دې ته رؤیا دی اغی اهل جیلیو کنا اهل جیلا و اهل فساد کنا اهل فساد سوی کنا اهل معاسی چه گنای و کشتنونی و دی شرک و دی کم لکن اهل شرک دی اهل شرک بینا و دی اهل معاسی شرطیون ورخی بینا و دی جلیون ورخی بینا کنا چه مجرمین بی ای مجرمین خی بینا و دی معاسی اهل المعاسی ورخی بینا و دی اهل شرک ورخی بینا کنا بیا ایو چې کیم دا کنه خلاص شو کنه شایو په پنځی شو کنه چې کیم یو خلاص شو کنه هغه تا ویلا چې مو چې کیم درس کې مو ذکر او کا هغه دې سره بچا څنګه کنه شان او بیا عالم یو کما یا یا غنا ویر وې دا کنه شیطان ورا یې کړو کنه شان بیا وخت شو ډېر پرینه ته شو دین اورته بچا خېبلی درو کنه شان بچا چې داسې او غوی وی ډنګره و او سر به سر به غوی وی ډنګره غوی رولا سر به غوی او خړه کنه او بیا خیب یې لرو او بیا وی چې تاسو متا د خیب منارو کې ان کوندم له رویا تعبرون کنه قال اضغاث احلام ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین بیا به دې لري چې غایت اول کرا چې کی می خلصو او مو سره دې دلاله کرا مو ولا دې دې دې معنا دې ترور کرا شه از ادا او کلا وش روز کولی نوی په دې شوی چې کیندا کنه تو سه خالی لس کې غوسه کوي چې خوري سره راوي چې کیندا کنه محفوظ کی تو حسنون سمونه تو خرس تو حرسون چې تو سه چې کیندا حفاظت کې دې کنه محفوظ کې دې لره او وی د کهف کوله سره غلا بشل دی وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريا عن مالك عن زهري عن سعيد بن مسيب ابا عبيد اخبراه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لو لبست فی السجن ما لبس یوسف رسول مبارک دی یوسف علیہ السلام صفات کو کنا او تحمل او صبر یہ بیانوی لوی صبر نو کو لوی ټینګ سره یو کنا زه کا د په ځای واګانا دا پر واه په جیل کې تر کړه واګانا لکه زه چا تیر کړو او بیا دا فکر تر غری وا جار بچا به دی هو دا زه په مخ ور سره لوړ وکړه دا نه وته کړه دا نه وته لاجبته فی اول ما دعیت مو اجابت کړو زه په اول هغه ورشه چې مو ته دعوت وکړه شو وا لم اخر هم نو ورسه کړه دې غلاره کنه باور ده ان نبی صلی الله علیه وسلم فل منابه چې رسول برک په خیب شو ویني کنه و به قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال حدثني ابو سلمة ان ابا عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام کیم سره چې ولې نو ملا را بخیر شو فسیرانی پر یقظته فسیرانی زرد چې ویني دای ملا را په ویشیا دا یو دا معنا چې رسول الله د وخت سره دا خاص چې کیم خلک مو په خیر شوی نه مکه مکرمه شو زرد چې خدای په کې دې ته هجرت توفیق ورکو مدینه منوره ته روشي په یک ځل سبا ویني کنه او بیا او یا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظته فعل یک ذات دا قیامات سے کنا قیامات سے جو مو وینی زوی سفرش کئے دا کنا ولا یتمثل الشیطان بی او صرف نشی جو شیطان کنا په مثل د صرف ته مکنا مو د صرف غو شیطان صرف او زن نشی جوړوي کنا راي پک دا واسطه دا ور کړه کنا شاه لکه په ویشه د رسولم برګ غو صرف یا نشی جوړوي دا رنګ په خیر سره رسولم برګ د صرف غو صرف نشی جوړوي کنا مو چې ویني دا پرستیا زوري دا کنا شاه وان شیطان لا یترا لا یترا سورا لا یستطيع ان یسیر مرئیا بصورت کہ وہ گر رہی مرئی پر صورت پہ موسرا کا نشم وبی قال حدثنا خالد بن خلی وبی قال حدثنا خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبير عن يعني الزهري قال ابو سلمة قال ابو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فقدر الحق چا چولی دلو ملرا فقدر الحق ده بالکل یقین ولی دلانو یا حق فقدر الحق سوانا فقدر رؤيا الحق تابعه يونس بن اخي الزهري وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني ابن الهاد انا عبد الله بن خباب انا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني لا يتكونني سمعنا دا چې کیندا کنه نشي کاین کله کومه سم د سرخت مو باندې کنه ده دیره خبره کنا مطلب دا ده چه یوا خبره وی ورا کنا کام الفاظ دی خو پیش نه دیره خبره وی کنا ایوا خبره چه زو کله کا کنجی ده دیره خبره دو پیش نه نه دیره خبره وی کنا شا رو کر یې شوی دی متاغ کنجونه ده اغه دیره خبره یوا خدا معنی جواب الکلم مترو کړی شوی دی ولی در مزون نرائش پہ پنزدیکی دے کعبه فرائیت رجلا آدم بیا جے فرائیت رجلا آدم ولی در مو یو سرائی گندم گون غنم رنگا سرائی سیر سپین سرائی سوی کنا که احسن ما انترائن کنا پشان دی سیوک چلی اغی چه تیل دین که من ادم الرجال دی اغی چه کم ده کنا غنم رنگی سرائی نا دی غنم رنگی سرائی نا یوک شلا سرائی چه تیل چه کم ده کنا وینه کنا او علا عواته که رجلین روی شک ده کنا یا پا یزید ده که دوی سرائی بنده چه کم ده کنا ٹک لگا ولاو یا تو ہو بلوی ده چه دعا کبرو بیت اللہ شریف بنده فسوال تو من حادا یہ کون ہے فقارا ارتوی ویل چه دا ہو چه کم ده کنا مسیح ابن مریم ده علا نبینا و علیه الصلاة والسلام کنا فقال بیا ارتوول اغه ملګری یا فقیل ارتوول شرمته کنا چې دا خو مسیح ابن مریم ده سترګه شو کنه دا زوره نه کنه مشتو سترګه دا غا ارچګه وا اوس په یې شی وکنه لکه دا دی چې یک شی دې کنه شا دا غا اوس په یې شی وکنه شا دا بیا را مانه چرچګه هر شی یا سمکه تفی نه وی کنه شا چې یې به وړای کوسی چک شروی کنه شا فسألت من هذا فقال يا فقيل تول جال مسيح الدجال لا مسيح الدجال باب رؤيا بن نهار ده وره ده خيب وره ده خيب مديش هست که بحث نشت بان هست ده شپه خيب ده وره ده خيب کنا ده الله سره چه کم ده کنا سی خيب یا و خطو خيب یا کنا شم وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل کنا اچھا جی وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها رسول برکو چې ور داخله دوه په ام حرام بنت ملحان باندې دا یو بډې شزا وکړه دې سره رسول رسول برک یا لو کان تحت وبات ابن ثابت ولا ام حرام لون دې وبات ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په نکاح شو کنه رسول برک ور فدخل عليها يوما دخل رسول برک په دې باندې یو ورځ فاطعمته مړی او خړه دای دې شزه په دې باندې کنه ام حرام ویلی چې فقلت موته چې ما یسوک یا رسول الله څنګه نبی تو لغه یا رسول الله قال رسول برکو پر کې چې باخه ابن ولید بخیر سے ولید الناس سحالک د مده امت او رضا علیه چې پیش کړو شو مومن غزاتن فی سبیل الله بحال کې درې دې چې غزیونی د خدای پریاش او يربون سج هذا البحر چې دای چې کیندا کنه ورسره دل مان دې دغه دریو بتا کنه وجه دریو پر مان سره ونی بلو کنه الله سره ته بشان دې غبشونه په تخته باندې کنه داسی ویلی دی او یاداسی چه مثل الملوک علی سرت چه مثل دی بچشونه وی پا تختی بند لکه بچه چه پتاق بند نوستی داختی لیا خوشول وی ویالوی دا سمندر دا ریبو پر مان سے بلکل روان وی کرا شک ہے ساک دا ساک کروی دا شک کرا دا چه داسی ویلی دی چه ملوک انا سرت کداسی ویلی دی چه مثل الملوک علی سرت قالت ام حرام ویلی دی چه فقلت معرض کو چه یا رسول اللہ ادعو اللہ دا وګړه خدای په کنه یا جعلنی منهم چې وګړه خدای په مولا راي دې خاصیونه نه کړه فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وګړه د رسول الله برک ثم وضع راسه بیا شو سره خپل ثم استيقظ بیا به دور شو هو يسحب فقلت ومحرام یې موت چې ما یسحب یا رسول الله قال رسول الله برک چې بیا به خیر بلی دل ناظر من امتي ورضوا علي غزادا في سبيل الله كما قال في الاولى لك طوال وشي سرنګ ویلي قالت دیر ویلی دی چه فقلت موت چه یا رسول اللہ ادعو اللہ دی خداینا لہو کان یجعلانی منہو چه اگر دیو مولا غیلینا قال رسول اللہ براکو دو فرمیل چه انت من الاولین تا دی اول گروپ نای کانا اول گروپ سو اچھا بیا با حال کسا درشی من دا پور تیر دی رسول اللہ براکا پا تیر شو بکر صدیق صاحبہ پا تیر شو حضرت عمر صاحبہ پا تیر شو حضرت عثمان صاحبہ پا تیر شو حضرت علی صاحب حضرت معاویہ صاحب رو غروپ معاویه سره په دور خلافت سره غزیون لوټ شوی وی دوا سره لوړا وکړه او سمندر پر مان سره مزال کړو چې کله جزیره ته ورسېدل ازي دوی د بینه پرې واسه کنه شو او ازي چې پرې واسه بس غازی مړ شو کنه رسول مرګ دا اور ولګی دا کنه انت من الاولین فرق فرق بدل بحر بیا دو سوراشه په سمندر باندې کنه په دریوبو باندې سوراشه دا معنی چې سفر یې کړلو پس مراد معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ